ګران محترم اوردن کو د مولانا مفتی توصیف احمد صاحب د دوره تفسیر قرآن دا 137 نمبر کې 60 چې په محله بلرخیر مرغوس کې په 26 9 2008 کې شهر د دې د ملاوي د پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابي پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 فریضه د پیغمبر پاک او تهذیب په تبلیغ باندې او تفرید دعوت د مسلې په دې ادله او مخ کو باندې فذکر پس پندو نصیحت ورکا انما انت مذکر بشکته پندو نصیحت ورکونکې لستانه ته په دې باندې مسیتر ذمہوار دای والے ذکر کو فذکر دې کې څه حکمت ته اشاره ده د خبره ته ګوره دلایل ذکر شنو وای پندو نصیحت ورکو دلایل ذکر شو اشاره ده خبره ته چې څنګه افلا ينظرون الى الابل د اوخ بشانت صبر داغله پکار دی داغی د حق لاره د اوخ بشانت صبر پکار دی اوخ ډیر صبر نه کوي دارنګه و الى السماء داغي د حق لرا د اسمان په شانته بلندې بلندې اراده پکار دي دارنګې و ال الجبال د غر په شانته کلکې دل ول پکار دي دارنګې د زمکه په شانته عاجزي پکې پکار دا چې الله تزان عاجز او غني فذکر پندو نصیحت ورکا بشکا ته پندو نصیحت ورکون کې نه ته په دې باندې ذمہوار مگر هغه څوک چې ما لیکن هغه څوک چې مخې واړو وکفر او انکار وکړ پس عذاب ورکې د لار الله تعالی عذاب ډیر لوی بشکا خاص مونږ ته دی را ګرځیدل دی یو بیا بشکا په مونږ باندې حساب ده دی زو سره حساب کومه امتیازات د صورت نوم د قیامت غاشیه ذکر کو په دې صورت ممتازو دارنګه دوا اقسام د وجوه ذکر کول هغه باندې صورت ممتازو د مخونو دوا اقسام ذکر کول دارنګ ذکر د انعامات مخصوصه پاغه باندې صورت ممتازو دارنګ صورت ممتازو په دغه سلور دلایلو خو چې کمی طریقې سره ما ولګول چې اله ولګي دارنګ دې سره په دې صورت ممتازو شیخ القران رحم الله د پنځپیرو او عبد الله سیندی رحم الله تعالی رجدا تخصیص د دې سلور دلایل ولې کړه دی او هغه ناستو مسجد حیف کې قران وی عبد الله سیندی رحم الله تعالی وراشه تر کلکې کې وګوره بیا غبر سدي بیا اسمان وی هغه سدی وی غر وی هغه سدی وی اوخه او لاندې سری وی زمکا وی پارابو کې دغه سيزونه نو ذکر لري تخصیص کړي ده ښا دا سه پریکټیکل طریقې سره دغه سيزونه نو الله اکبر ذکر دې تخصیص کړي ده سخه استپ وکړو الله غي په قران باندې رابط د ما قبل سره دا التا تخفیف او بشارتو نو دل توي اوقات مخصوصه او کې عجز الله توکړه چې دا غي بشارت مستحق وګرځي کم چې عاشیه کې داننګل تا دلایل اربع د پاره د توحید نو دلتا په اثبات د توحید باندې اوقات اربعه ذکر کړي اوقات اربعه سلور اوقات ذکر کړي الله اکبر ال تذکر د وجوه نائمه وجوه یوم ازن نائمه نو دلته داغه ذکر کړي په نفس مطمئنه سره پاره سره ذکر کړي الله اکبر داوا د صورت داوا د صورت تا اهانت د حب مال و د مال سره مینا مکوا دا ډیر سپک کار دی ډیر سپک کار دی خلاصه د صورت اغه دا چې تخویف دنیوي او تخویف اخروی تخویف دنیوي او تخویف اخروی دا د صورت خلاصه ده والفجر وليالن شاهد دې هغه سبا وليالن عشرن او شاهد دې هغه لسپه والشفع او شاهد دې هغه جفت والوتر او هغه اغا تاک واللیل او شاید دې اغا شپا اذا یسری هر کلا چې پشاشي حال فی ذالکا تحقیق سره د پدې کې قسمون یو پوره حصہ لذي حجرن د پاره د عقل والا د عقل د پاره عقل والا د پاره د کې لوی حصہ دا لوی برخه دا لوی قسم نه لوی عبرت ته والفجر فجر نه سم مراد ده نو فجر د هر رز مراد ده یو قول ده د هر رز سحر مراد ده دویم قول ده چې فجر مراد ده د یوم النهر د لوی اختر درازه هغه فجر مراد ده الله اکبر او دریم قول ده چې د عرفه هغه سبا مراد ده او سلورم قول دا چې صلات د سحر ته مراد ده منځ د سحر ته مراد ده او دا خاص هغه اوقات چې په دې کې دعاګانې قبليږي وليال عشر او شاهد دی هغه شپې لاسو دا ول شاهد کې ذکر کړي او ست مراد دی نیو قول دا چې د ذل حجې د یوم النهر نه مخکې کمې لس ورځې چې دی او لس شپې د ذل حجې د یوم النهر نه مخکې کمې لس ورځې او شپې چې دی هغه ته مراد دی یا د رمضان د اخیری لس شپې دا اوس چې مونږه تاسو کې مو کروان یو دا ته مراد دی او دا ډېر غوړه راځي دی دواړه نو ځکه دا شاید کې ذکر کړي الله دې د اخیرونو لس ورځو کې زمونږ ټول ګناونه په خواني معاف کړي او ان الله دې د قبولیت د ورځ دې الله دې همیشه را روانه زندګۍ کې موږ د هر ناروانه وساتي او الله دې زموږ اخیره خاتمه په کامل ایمان کې والشفع والوتر دینه سمراد دي غن اقوال دی پدې کې والشفع والوتر مراد د دینا یو خدا چې هغه پنځه منځونه مراد دي ځکه ما خام هغه وتر دی تاک ته او نور هغه جفتی دارنګ وتر پکې هغه وتر دی یادا چې مکانات د حج ته مراد دي صفا او مروه دا شفعه دي جفتی بیت الله جمرات عرفه منا مزدلفه دا ټول وتر وتر دي طاق دي یا اعمال د حج ته مراد دي زکا چې د طواف دو رکعاتونه هغه جفت دي رکعتین د طواف جفت دی دا عمل د حج دی او طواف سعی رمی دا ټول تاک تاک دی نو داته مراد دی دا ټول هغه د خیر او د برکت هغه اعمال دي زکه دا شواهدو کې پیش کړو او دا د قبولیت د دعا اوقات دي نو زکه دا پیش کړو الله اکبر واللیل اذا یسر او شاید دا غشبا کله چې پشاشي کله چې روان شي مراد دنا وقت د تهجد دی او دام قبولیت دی قبولیت هغه اوقات دی د قبولیت وقت دی زکه دا شاید کې ذکر کو حل فی ذالک تحقیق سره پدې کې ده قسم د پارا داغا یا پوره حصہ د پارا د خاوند عقل د عقل درې نمونه راځي عقل وتوي هجر وتوي او نوها وتوي قران کریم کې دا درې واړه مستعمل دي عقل د تعقل نه ده نو صاحب عقل هم پند او نصیحت اخلي نو زکه وت عقل وای هجر ورته زکه چې چا کې عقل وي هجر وای منع کول تا نو دې د نارواو نه منع کوي نوها دې د بدو اعمال نه مانی وي او نوها ورته زکه وای چې منهیات سمر دي نو دا غینه منع کوي عالم تر کیفا اهانت د حب مال او تخویف دنیوي الم ترى آیت غور نه کړه کیف فعل سرنګ کار کړو ربک رب سابعادن اعاد ولا سرا ایرما چې اولاد دیر موزات الایماد لوی لوی قدون والو التی لم یخلق چې پیدا کړ شوی مثلها پشان دا غي فل بلاد فخارونو کې وسمود الذين اول نمونه ګورا عادیان می تبا کړو دویما نمونه وسمود الذين اسمودیان چې سرنګ کار کړو هغه سمودیانو سره الذين اکسان جابو الصخره چې کنستل به غرونه کانی بل واده پلمنو د غرونو کې بل واده په واد مقام کې و فرعون دریم نمونه او هغه فرعون ذل او تاد چې خاوند لوی لوی لخ کرو یا خاوند میخونو الله اکبر عبد الله ابن عباس معنا کله بل مرصاد نه مراد ده ای یسمع و یرا ویني او اوري دا ته مراد دی وای فامل انسان پس هر چې انسان اذا مبتلاه امتحان د باری تعالی او بیان د مرض د انسانو فاما الانسان پس هر چې د انسان اذا مبتلا او هر کله چې امتحان وکړي په د باندې رب دد او عزت من کې دلرا او نعمتونه ورکې دلرا نو وای دي ربي اهانن ربي اکرمن رب زما عزت من کمال را دا به تور استهزاء وي ګوره وي رب جوړ عزت من کړم ښا و اما اذا مبتلاو او هر کلا اذا ما بتلاو چې امتحانو کې په د باندې او تنګي په د باندې روزي د دنو وای د چې رب زما ذلیل کو خار کمال را کلا نو په کار داسې بلکې دای سبب د مرز لا تکرمون الیتیم عزت نه کوي د یتیم د زمانه د جاهلیت یو ظلم دا او چې غیبه د یتیم د مال د یتیم به اس قدر او عزت نه کو دا یو مرزو ولا تهادون دویم مرض دویم سبب د مرض سو چې زلونه بیمار شو دا سبب دویم داو ولا تحزنا او تیزو نیور کوي تاسو په ډوډۍ د مسكين باندې وتاکلون التراثا د طعام د مسكين باندې زمانه د جاهلیت کې تیزی بنوا اوسم دغه سیدی اوسم دا غسیری بلکې خپل ته نه وایي وتا کولون تراسا دریم سبب د مرض الله اکبر دا زړی ولی بیمار دی دا نخرید ولی کوي زکا وتا کولونا تراسا وتا کولونا او خری تاسو اتراسا ما مال د مړو اکل لما په خړلو ډیرو سرا وتا کولونا تراسا اکل لما مال د مړو په خړلو ډیرو سرا یاره خړوي تاسو تراس وې د سمانه مولای صاحب یو طالب تلو نو و تراس نه مراد میراث نو میراث کوم جیدا غتوي کنه می عربی دا په پښتو کې نه مړه څه پښتو کې وی ته جوړې پنځ پیره هغه ته یاو کنه پنځ پیره ما ودا تا ته وی وتا کولون تراسا او خړ تاسو مال د مړو اکل لما دا سه مانو کچ پتو لګي په خړلو ډیرو سره دا د مړو مال ته بناسوي کله شوما او په وخت کو به درا بيدا او کله سلويختي وا په وخت کو به درا بيدا دا ګیره ور په زیاړه کړو کله به حبا جما مینا ډیر زیاته کلا نو پکار داسه اذا دکت الارض کندکا علاج د مرض اذا دکت الارض د کندکا ګور مرض ذکر ک نخره کوي سبب ذکر ک سلور اسباب د مرض او علاج د مرض ذکر کوي قیامت یاد کا کلا نو پکار داسه هر کلا چې ما تکلیف شسمه کا په پورا ما تاول سره او هغه نفس یقین کون کیا هغه نفس یقین کون کیا ارجعی واپس شایل ربک خپل رب ته راضیتن راضی مرضیه خوشاله کړی شوی اوله نتیجه واپس خپل رب ته الله اکبر تبا هم خوشاله او تبا خوشاله کړی شوی فدخولی دوی من نتیجه داخل شفی عبادی یا خدا مطلب چې داخل شه په بندګانو زما کې زا چې دنیا ته را لېږي نو توایزه زما دې بندا کې داخل شه چې دې ژوند شي یادا چې د قیامت پر ځ باندې به تداوي فادخلی فی عبادی داخل شته فی عبادی په بندگانو زما کې یا دا چې فادخلی فی عبادی داخل شته په ډلا زما د بندگانو کې مانس زماغه نیکانو بندگانو سره لزا علین تزا ودخلی جنتی درمه نتیجه اولش دا داخل شا جنتی جنت زماتا زما جنت تزا او زما جنت کې مزه کوا الله اکبر امتیازات د صورت ذکر د اوقات خاصه هغه کو په هغه صورت ممتازو مرض سبب د مرض او علاج د مرض ذکر کو او حکم د نفس یقین کونکي د نفس مطمئنه هغه ذکر کو او دا هغه مقام په دې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیاذل بلد سوره بلد 99 90 لمبر ده پس د سوره فجر نا ترتیب کې او نزول کې 35 لمبر ده پس د سوره قاف نه الله اکبر مخ کې صورت کې د مال مزمت بیان شو نو دلته کې وایي دا مال د الله لار کې ولګو نو قیمتي بشي الله اکبر داود صورت هغه دا داود صورت تزهید من الدنیا دنیا نا بیرغبتی دنیا نا ځان بیرغبت کا او دا خبره چې دنیا په صدا کم خلق لګیدلی دي دا پرېګ ده الله اکبر خلاصه د صورت سوره بلد کې د اصلاح لپاره درې قوانین ذکر کړي یو دا چې د کلی مشر آب جفاکش او مهنتی وي دویم دا چې کلی کې با مال جمع کیږي او داغه په صحیح ځایونو کې به خرج کیږي فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسقبه او د کلی مشر تاب صبرناک وی الله لا اقسم نو پکار داسې شاید کوم زو به هاذ البلد دې کلی لرا وانت حلن او ته حلال کړی شوی به هاذل بلد په دې کلی کې یعنی تعالی را په دې کلی کې د جنگ اجازه درکړی شوی دی یا وا انت او حال دا دی چې ته حلال غنل شوی حلال غنل شوی په دې کلی کې یعنی ستا وینا حلال غنل شوی دا په دې کلی کې و والدین او شاهد دی هغه پلار و ما ولد او هغه سوچ زی غولی دی شاهد دی هغه پلار مراد نه آدم علی السلام او ټول اولاد آدم په دې باندې جواب قسم لقد خلقنا الانسان مشر د کلی دا به مهنتی وی جبا کشف وی تاکي سره پیدا کړم موږ انسان لرا فی کبادن په مشقت کې آیا حساب الانسانو آیا حساب وای د ګمان کله ای الله یقدر علی احد دا چې قادر بنوي په د باندې احدن اسیوتان یقول وای دا انسان اهلکت مال اللبدا ما خرج ک ډیر زیات مال یا خدا معنا ډیر زیات مال می خرج ک بس نور نه لګم مړه دا ډیر د ډیر می ولا ورکو یا دا مطلب ډیر می خرج می کډیر مال په عداوت د محمد رسول الله باندې آیا حسب آیا د ګمان کوي الله مې راو چې نوې نه دلاره احد یو شیطان آیا ندی ګرځولې مونږه د پاره دوسترګې او جبا او دو شونډې او آیا نه ده خودلې منګه دتا الله اکبر فلق ته حمل عقبه ذکر کړي الله اکبر څنګه چې د کانډاو نه پور شي نو بل علاقه شروع کیږي نو دا چې ته چې مال خرج کې نو د کانډاو نه پار تا ته په پاغي باندې جنت در کول شي فکر رقبتن آزادول د غلام دی آزادول د غلام یا قرضدار یا مشرک او بدعتي خو مشرک او بدعتي سمانا فق رقبتن آزاد ول دي د غلام مشرک او بدعتي د دانا د شرکیات او آزاد ول دي د رقبتن د سټو یعنی سټ د مشرک او بدعتي د شرکیات او بدعاتو نه خلاص ول دي الله معنا دا چې د مشر د کلی هغه به سخی وي دا کار به یا به سخی وي او مال براجم کوي او خپل مصرفونو باندې لګيږي الله ثم کان مشر د کلی هغه موحد وي او یو بل توا په صبر باندې تلقین کوي ثم کان بیا به دا کسان نامنو چې مان راوړل او وصیت کوي یو بل ته په صبر باندې او وصیت کوي یو بل ته په مهرباني باندې اولایک بشارت دا کسان د خلاص والا دا د خلاص والا الذين واکسان کفروا چې کفر وکړ په آیات نو زمون باندې دا د غس لاس والا په دای باندې به اوروي بن کړي شوی اور به بن کړي شوی امتیازات د صورت مشقتونه د انسان ذکر کول رد په خرج کونکو خلاف د سنت چې د سنتو خلاف خرج کوي پاغي باندې رد او امور د اقتحام العقبه هغه ذکر کول سوره شمس الله اکبر سوره شمس اغا مکی صورت ته 91 نمبر ده پس د سوره بلد نه ترتیب کې او نزول کې 26 نمبر ده پس د سوره قدر نه الله اکبر مخ کې سره را بدا عربت د ما قبل صورت سره ده چې سوره بلد کې د اصحاب المیمنه او د اصحاب المشأمه بیان وشو نو په سوره بل په سوره شمس کې د دغه کلی تفصیل کوي د دغه کلی هغه تفصیل دی الله دارنګه سوره بلد کې افعال غیر مرضیه باندې زجر نو دلته په عقیده غیر مرضیه باندې زجر دی خلاصه د صورت داوا د صورت هغه دا تفاوت د نتایجو په سبب د تفاوت د اعمالو د عقایدو چې عقیده مختلفه وي نو هغه تفاوت د نتایجو ابا مختلفي دا ذکر کوي په دې کې چې عقیده او دغه خلاصام ده الله اکبر چې سبب د تفاوت د عقاید چې ده هغه سبب د نتایج وګرځي والشمس وضحاها او شاهد ده اغنور وضحاها او شاهد ده اغا وضحاها اغرنا د ساخ د وقت داغه والقمر او شاید د اسپمې اذا تلا هر کلا چې راشي پسې اذا تلا هر کلا چې راشي د انوار پسې وانهار او شاهد دی اگر رڼا شاهد دی اول شاهد نور دویم شاهد قمر دریم شاهد وانهار شاهد دا غرض اذا جل هر کلا چې روخانه کې د انوار لرا واللیل او شاهد دا غش پاسلورم شاهد اذا یغشا هر کلا چې پډ کې د انوار لرا وال والسماء پنځم شاهد والسماء شاهد د اسمان و ما بناها جوړې دل د دې وما بناها جوړول د دې یا والسما یو شاید د اسمان وما ای ومن او هغه څوک چې جوړ کړي د اسمان لرا والارض یو شاید د زمکا وما طحاها او غړول د دې یا او هغه ذات چې غړولې د دې لرا ونفسنا او شاید دغه نفس نیکانو کې ورداننه کو خپل نیک نوي ځان نیک نه کوي او نیک وی نه نو د ځان تباہ او برباد کو الله تخویف دنیاوی تا نسبت د درو کړه سمودیانو په سبب د شر کسې خپل باندې هر کله چې پاسه دا بدبخت دا قزار ابن صالح دای مال سو کولم نشي چې ګنه اوس یارا راته سني شي ویلې او بیا روستو برات سو ویلې شي نه نه د دې د انجام باري تعالی نه یریږي الله اکبر امتیازات د سوره شمس صورت په دې ممتازو چې نور پس رستو سپګمۍ راځي په دې ذکر ممتازو صورت په دې ممتازو چې هغه ته داغه د خو خبرو د بدو خبرو خودل کله شوی فال هما فجورها وتقواها صورت په دې ممتازو چې سړی نیک نوي او ځان په نیکانو کې ورده کوي وردن نه کوي قد خاب من دساها صورت په دې ممتازو داوا د صورت مخ کې وو فرق سوره شمس کې چې عقایدو کې فرق دی عقایدو کې فرق دی نو چې عقایدو کې فرق دی نو مراتب به جدا جدا دي مالتا فرق او عقایدو کې او دلته کې فرق ذکر کوي په اعمالو کې الله اکبر اعمالو کې به هم فرق وي خلاصہ د سورۃ الليل سورہ لیل کې دا ذکر کړي چې عمل مقبول او غیر مقبول کې فرق دی او د عمل مقبول لپاره درې شرایط هغه ذکر کړي اول د الله او د الله د پیغمبر تابعداري فاما من اعطى واتقى او دویم شرط دا چې عمل د اله قبليږي چې د شرک او بدعت نه پاکي واتقى او دریم شرط دا چې توحید پکې وي نو الا به قبليږي لا واللیل اذا یغشا شاید دا غشپا اذا یغشا هر کله چې تور شي ول نهر او شاید دا غرض ذات جل هر کله چې روخانه شي وما خلق الذکر والانثى وما خلق او شاید دی هغه څه چې پیدا کړی دی الله تعالی نار او ماده چې بشکا کوشش تاسو د عمل لشتا خامخا مختلف ته مانس تاسو اعمالو کې جسمن عقلا عملا تفاوت موجود دی فاما من اعطى واتقى فسرجا سوګ دې چې واره کړو واره کړو واتقى او یری د شرط اول تشریح د شتا پسر چا سوګ دے فاما من اعطى واتقى پسر چا سوګ دے چې ورکړه ورکه وکړه او ځان بچ کړه د بخنه او تصدیق وکړه بالحسنا په کلمه روانتیا یعنی جنت ته و اما من بخل واستغنا ارجا سو چې بخل او کزان به پروا کو او نسبت د درو کو کلمې د توحید ته نو په دما دما باور کوم غدلرا په دما دما برا کوم اور سو مونږ غدلرا لیل عسرا مشکل تا جهنم تا وما یغنی عنه ماله پیدا ورنه کی دلرا مال دد اذا تر دهر کلا چلاک شیده ان علینا للهدى خامخ مونږ باندې دی للهدى هدایت کول او خامخ زمونږ د پاره د اختیار د اخرت او د دنیا فانذرتکم پس رومز تاسو لرا د داسورنا چې لمبي بوهی لا یصلح داخل بنی شغیتا مگر هغه بدبخت هغه چې نسبت د درو کو تا ولا او وړي د حق نه او زردا چې په ډډه وشي د جهنم نه الاتقل الذي اغه پرېزګارا اغه تن یوتی چې ورک ماله مال خپل و مال یا تزکا چې ځان پاک لري پاغي باندې و مال احدن عنده او نوی د وجه د او نوی د یو تن د پاره عنده په د باندې علیه ده نو د دې وجه نه ور کوي چې یارا په ما باندې مخ ملازه او مال احدن عنده من نعمت تجزا چې په ما باندې سم ملازه او احسان دې دغه بدله کې ولا ورکوم لکه نن چې زمونږ استاسو اعمال بنا دي په مخ ملازو باندې مخ ملازه داسې چې بس دې به مال چې کم دی نو په واده کې راکې نو زبو ول ال ورکوم غم کې براکې نو ال ورکوم دا مخ ملازه دي او د دې ثواب نشته هندوستړ خدای ناراضه الله امتیازات د سوره لیل صورت ممتاز په بیان او په فرق په مابین د اعمال مقبوله او غیر مقبوله او کې دارنګ صورت ممتاز د عمل مقبول لپاره په درې شرایط باندې پای ممتازو الله اکبر او د دې ځاینا تر هغه سوره کوثر پورې پدې کې درې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کیږي درې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کیږي چې په دې دی باندې می مشرف کړي نو چې په دې دی می مشرف کړي نو دا د صورت ګوره امتیازات هم شو او دا د صورت د یو بل سره ربطونه هم شو اوس تر هغه پورې دا سه بس ربطونه نو هم پرېږدم نور دا ربطونه هم شو د یو بل سره په دې درو درو مشرفو باندې لګېدلې دي او دا غي امتیازات هم شو الله اکبر او دارنګي دا د دې صورتونو خلاصې هم شوي الله درې مرتبه او درې مشرفه د پیغمبر پاک ذکر کوي په سوره زوحا کې والضحى شاید د هغه وخت د سبا د چاشت واللیل او شاید د هغه شپه اذا سجا هر کله چې خورشي مانسو دا شاید کې ذکر کوي پیغمبر پاک چراغه نو شپه خورش وا هغه تیارې لاړې ختم شوه او رڼای را لرنای او د چاش د وخت په شانته بالکل روخانه رڼای شوه ما وداکا وه سو وخت د پورې بن شو نه راتلا نو پیغمبر پسې واده مشرکانو ټوک کوله وی بس لال شیطانان راتله وغیبن شو الله تسلی را لېږي ما وداکا نه ده پر خود تعالی را ربک رب سوا ما کلا نه دشمنی کړی دا د تا سره ولل اخرت خیر لک من الاولى او خامخ اخرت ستاد پاره غره ده د دنیا نه ولا سوفا والا سوف یعطیک زردا چې درب کی تعالی را رب ستانو تب خوشاله شي تب خوشاله شي الله اکبر دا مدح د پیغمبر اوله مدح الله اوله مدح ستارب تا پر خو دنه تا سره دشمنی نه دا کړي د اخرت دلا غره ګرځول دی دنیا کې هم شته او اخرت دلا غره ګرځول دی ولا سوف یوتیک ربک فترضا دا سه نعمتونه بدل درکې چې تو بیا خوشاله شي الله اوس احوال د پیغمبرو عالم یجد کیتیما الله والله ووجدک او دریم دریم مشرفه او مندل او تعالی را ووجد کاوی مند تعالی را عائلا فقیر غریب فاغنانو بے پروا کړي د مالنا بے پروا غریب وی د حضرت خدیجه سره د نکاح وکړه دا غي ار سنه بے پروا کړه وغه ټول مال ستا په خپو کې راو غرزو ډیر مالدار وا ټول مال ستا خپو کې راو غرزو الله اکبر دای د حق د پارام پکار دی چې څنګه پیغمبر له الله ځای ورکړو چې نو د ځای د تربیت ځان د پاره وګوري بل دا چې ځان د پاره ووجدک ظالن فهدا چې ځان د پاره د لارې او د هدایت بهترین اغرنا قران دې چې هغه تلاش کی دارنګي چې د خلکو نه ځان بے پروا کی او د دنیا نه ځان بے پروا کی فعمل یتیمه فلا تقهر اوس تفریف یو یو نعمت یتیم وی نو ما دل زائد درکو نو فعمل یتیمه پس هر چې یتیم له فلا تقهر غصه مکواغتا و اما سائلا دریم انعام ته فقیر وی ما بے پروا کړ د مال نه نو ار چې د سائل سوال کوونکې فلا تنهر مرټا غلرا پاغه باندې تفریش وا او و اما بنعمت ربک دویم نعمت او دویمه مشرفه قران می دل درک پس د سوره دوحانا په نزول کې ترتیب یو شان دی او د کې درې مشرفه مشرفه نور ذکر کوي د پیغمبر پاک الم نشرح لك صدرك آیا ند کلاو کړي مونږه ستا د پارا صدرک سینستا اوله مشرفه ستا سینه من کلاو کړه د پارا د قران و وزانا ستا هغه ذکر او هغه یاد په خلکو کې امه داسې پورته کامه بلند او بالا وګرځو په دې مې مشرف کړي فإنما العسر تسلی پس بشکا پس د ګرانتیانا یسرا اسانتیا دا او پس بشکا پس د ګرانتیانا اسانتیا دا بیا مکرر زکه ذکر کړي مکرر ذکر ذکر کوي چې خط تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا پدې باندې ورکی فاذا فرغت پس هر کلا چې ته فارغ شوې د اعمال دنیاویو نا نو فنصب ځان او کړوا په دعوت توحید باندې دعوت د قران باندې یا هر کله چې فارغ شوي د پر منځ نه فن صواب نو مشغول شا په دعا کې یو اله ربک فرغب او خپل رب طرف ته فرغب مینا کوا بسم الله الرحمن الرحیم سوره 3 مکی سورته ترتیب کې 95 نمبر ده پس د سوره انشراح نه او ترتیب د نزول کې 28 نمبر ده پس د سوره بروج نه د کوم درې مشرفات ذکر کوي د پیغمبر پاک والتین والزیتون وتور سینینا شاهد دغه انذر ذکر د تین او مراد تینا صاحب د تین هغه مقام هغه چې هغه ځای کې صاحب د تین تی مراد ده آینزر والا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کم ځای کې هغه د بیان د توحید به کو صاحب د تین تی مراد ده دلایل نقلیه دي اول دلیل نقلی دی ابراهیم علی السلام نه شاید دی غ انذر یعنی غ انذر والا والزیتون او شاید دی غ خونه ان زيتون دا دویم دلیل نقلی دی صالح السلام نه اغه ځای یعنی اغه ځای کې د زيتون ونه ډېرې وې کم ځای کې چې صالح السلام دعوت د توحید ور کړو و تور دریم دلیل نقلی د موسی علی السلام نه او شاید دغه شین غر سینینا خایستا سینینا میوادار میوادار او دا ځای کې موسی علیه السلام ته وه ملاو شو وهذا البلد الامين او شاهد دې دا کله امن والا الله دا دلیل وحی ځکه نبی علیہ السلام باندې دال تک وحی راتلا جواب د قسم او دا مشرفه اول ستا کله می امن والا وګرځو تمه په دې مشرف کړي عزتمن میکړي لقد خلقنا الانسان جواب د قسم تاکي سره پیدا کړل موږ انسان لرا فی احسن تقویم په خيسته انداز کې ا فطرتي توحید هغه مو ته خود لیدې ثم رددناه بیا واپس کړه موږ دلاره لاندې د لاندونه الا الذين مگر آ کسان امنو چې ایمان راړو دا دوی مشرفه ستا امتا مګنو کسانو ته ایمان نصیب کو وامل صالحات عملو کرنے کو فما یکذبک پس شه دې چې تکذیب کایستا پس د دې دلایلنا بدین په بارا د په بارا د رز د قیامت کې الله اکبر دا دلائل نقلیه د تین او د زیتون د تور سینین او د هاذل بلد الامین دا دلائل دا بیانیږي او بیا هم د دینه پس دی وای چې ما قیامت باندې راځي دا ستا تکذیب ولې دی د دینه پس کوي پس څه شه دا چې تکذیب کوي ستا پس د دې دلایل نه په بار د قیامت کې علی صلی آیا نه دی الله تعالی به احکم الحاکمین غوړه فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه حدیث کې راځي بلا وانا علی ذالک من الشاهدین زبې د گواہی کوونکو نه مولې نه دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره علق الله ترتیب د قران کریم کې 96 نمبر ده پس د سوره 3 نا او ترتیب د نزول کې اول نمبر ده اول نمبر ترتیب د نزول کې اول نمبر ده د کې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړي درې مشرفات درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کوي اوله مشرفه اقرا بسم ربک الذی خلق ترغیب قران کریم ته او قران می دل درک اعطاء القران لک اقرا بسم ربک الذی لولا فنم د خپل رب باندې اغه چې پیدا کړی د مخلوقات پیدا کړی د انسان لپاره د ټکړې د وینینا او لولا او رب د ستا عزت مند اغه چې تعلیم ور کړل په قلم سره قلم د علماو الله والله تعلیم ورکړل په قلم سره خو دل انسان ته ما اغه سلم یعلم چې نه پیجندل اغه چې نه پوی د پاره باندې آدم علی السلام مراد ده اغه پاره پوه کړو کلا الله اکبر دې کې اوس ګورا دې صورت کې ور سره ور سره مرز د انسانوم ذکر کړي سبب د مرزوم ذکر کړي او علاجم ذکر کړي مرض د انسان کلا یقینی دا ان الانسان بشک بشک انسان مشرک لا یتغا ډیر سرکش ده ارا استغنا سبب مرض ده ارا د دیو جنا چې د اونې د اولې د خپل ځان لره استغنا چې مالدار شو ده هغه وختو ته چې پتندي باندې راغورځولي او دا د کافرو یو رسم یو جهلو چې هغه بدا کول په زمانہ د جاهلیت کې هغه بدا را غرزول نو الله او ابو جال بام دغه سکړو دارنګ کافرانو مشرکان نور بدا سکول دا سرکونډي وې دا سرا غرزولیو اوس لکه د الکانو چې پری خودي ځان نه خزه جوړ کړي دا د زمانه د جاهلیت رسوم دي د ابو جال اولاد دي دا سرکونډي وې دا سرا غرزولیو په دې ریزو باندې وې پراتو داسې او داسې لکه دا اوس څنګه دي الله وي زبېونی وما کچره من نه شو دین خامخاو بنو مونږه او بنو مونږه بن ناسیا په سر کونډې د باندې ناسیتن کاذبا سر کونډې دروغ جن خطا کار ډیر نیک نیک خلک می ما سایکل دومره خولي ګيري به داسې وګ دیوګ دی پرې خو دی او سر کونډي به راچولي لاندې جمعه ته پورته اجرا دا اجرا مو جوړه پورته فلیدعو نادیا الله دا دویما مشرفه د پیغمبر پاک الهدایت الی سبی الی وسیله القرب ما دلا اغه نزدېکت حاصلولو تا اغه لار مې د تو خودلا سجده مې دلا درکلا سجده لا لار مې تو خولا پدې مې مشرب کړې په خپل عبادت او سجود او سجده کا خپل رب تا وقترب او نزدېکت حاصل وا خپل رب تا الله چې د زر یو مشرفه په دې مې عزت من کړي چې د دیش داش پمه تا امت ل درکړه دا امت ستا امت ل مې درکړه په دې مې مشرف کړي دویما مشرفه تنزل الملائکه والروح را کوزيږي په دې کې پرشته او جبريل امين را کوزیږي پرشته او جبرئیل امین فیا پدې کې په حکم د خپل پروردگار سره من کل امرن د هر یو کارنا د هر یو کار باندې سره د هر یو کارنا هغه سدي امام قرطبي ذکر کوي قدر الله تعالی وقضا فی تلک السنه چې په دې کال کې بس کیږي نو هغه ټول کارونه په دې کې فیصله کیږي من کل امر اندار کار نه د کار د کال هغه ټول کارونه پرشتو تاواله کیږي په دې مې مشرف کړي چې ډېر زیاتې پرشته پرشپا کې راځي سلام درما مشرفه الله اکبر درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړي لم یکن الذین نو آ کسان چې کفر کړو د اهل کتابونه او د مشرکینونه اهل کتاب او مشرکین جدا ذکر کړو ورله اهل کتاب هم مشرکان وو الله اکبر خو اهل کتاب ته او مشرک ویل شي خدا هغه خپل اصطلاح ته اشاره ده من اهل الكتاب والمشرکین دا له کتاب او د مشرکان نه منفکین بیا لیدون کې د کفر او د شرک نه تر دې پورې چرال دایتا بینا صفا دلیل پازی معنی کوي بیا لیدون کې د مدح ته پیغمبر نه نو مدح د پیغمبر خو مدح د پیغمبر خو هغه کول نه مشرکین ټیک دا آل کتاب خو مخ کې کولا لیکن مشرکین خو نه کولا نو معنا بیا لیدون کې د کفر او د شرک نه یا د انفکاک غنی معنی راځي پر خودل معنا راځي معنا سو نو کا نو کسان چې کفر کړو د کتاب د مشرکان نه منفقینا پر خودن کې کفر او شرک لرا مضمونو د کتابونو مز الله فیها کتب قیمه پاغه کې هغه کتابونه یعنی په دغه صحیفو کې هغه کتابونو یعنی مضمون دا کتابونو قیمه د پخو مضمون والا و ما تفرق الذين نوجد شویا کسان چې ورکل شوی هغه لره کتاب مگر پس دا غنا چې راغلو دی تاسو صفه دلیل او حکم نو کله شوی دی تاسو مگر دا چې عبادت وکړي د الله تعالی په داسې حال کې چې خالص کونکي خاص هغه ته غاړه حنفا اولاد په توحید باندې و یقیم الصلاه او قائم کی منزل را ور کی زکات لرا او داد اغه دین مضبوط ان الذین بیشکا کسان کفرو چې کو پر کړه من اهل کتاب دال کتاب او د مشرکانو نه ویوا پور د جهنم کې همیشه به دی پاره کې اولائک هم شر البریه اولا مشرفه ذلت العدو ستا دشمن می ذلیل وګرځو اولائک دا کسانو دا دی هغه بدتر د مخلوقات او دویمه مشرفه ستا تابیدار هغه می خیر البریه او ګرځول ان الذين بشکا کسان چې ایمان راړه عمل وکنه کو دا کسان دا دی غورا د مخلوقاتنا سوره زلزال مدنی سورت ته 99 لمبر ده پس د سوره بینه نه ترتیب د نزول کې 93 ده پس د سوره نساء نه درې کې د کوم درې مشرفات ذکر کړي هر کله چې وجړه کول شي زمکا پجړه کول جړه کول داغه سره او هر کله چې راو باسي د زمکا بوجونه خپل وقال الانسان وای به انسان ما لها په دارز باندې یا صدور الناس شیبا خلق اشتاتن کرور شیبا خلق کرور لیورو د لپاره چې خول شي دیتا اعمالهم عملنا د دی دا دویمه مشرفه خودل د نیکو اعمالو تاسو ته کول شي ته می په دې مشرف کړي او په دې می عزتمن وګرځولې فمن یعمل فسر چا سوګ دې الله دې کوم درې مشرفات ذکر کړي د پیغمبر پاک او سوره عادیات مکی سوره سلام لمبر دې په ترتیب کې او سوار لسم دې په نزول کې پس د سوره عصر نه شاید دی هغه اسونه منډي وهونکي منډي و شاید دی هغه اسونه منډي وهونکي ذبح پېنې دو سرا واستاد مجاهدینو اسونه هغه می دې قسم والو ګرځول نو تمه پدې مشرف کا او عزت من کړې فالموریات قدها پس شاید دی بیا هغه اسونه یستون کی اور لرا قد هن په سوم وهل سرا اور اوباسي په دیبا په دې می مشرف کړي اور والا ما کړو نو په دې می مشرف کړي فل مغیرات صبح پس بیا شاید دی هغه سنام لکون کی صبح په وخت د سبا کې معنا اغا لوټ حمله کوونکي او لوټ مار کوونکي هغه د دشمنه لوټ مار والا ما دا استاد مجاهدینو اسونه ګرځول دا درېمه مشرفه په دې می عزت من کړي فسر نبی نقا پس اوچتوی به په سبب دا غي سره نقا ګرد او غبار لړه فوسطنا حمله کوي به په هغه سره جمع پر ډلو د دشمن کې اوس مرز د انسان و انسانا هس تابع شو د خپل مالک او ته تابع نشوي ان الانسان بشک انسان د پاره د خپل رب خامخانا شکر لري او د خامه په دی باندې د غوا او سبب د مرز و انه لحب الخير لشديد او بشک د پمینا د مال کې ډیر سخت دی افلا يعلم علاج د مرز وقبرنا یاد کا قیامت یاد کا آیا دې نه ده خبرو آیا دې نه پويږي په دې باندې چې کله پورته بکله شي هغه سوچ دي په قبرونو کې وحصل او ظاهر بکله شي هغه سوچ چې په سينو کې دي ان ربهم بشک ربستا په دای باندې په دارس باندې خامخا خبردار دې خبردار دې خامخا او ترتیب د نزول کې د رشم لمبر ده پس د سوره قریش نه عربت دما قبل سورت سوره عادیات سره دا چې الته علاج ذکر کا مرض ذکر کا او دای سبب ذکر کا چې انسان د رب نه شکر دی بیمار دی سبب مرض دا دی چې دبنال سره مینه ډیره زیاته ده او علاج ذکر کو افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور مدل تا مزید علاج دا غی ذکر کوي په تخویف او خروی سره چې ګوریات ساته داسی او آفت در باندې راتلون کې ده چا با زړونه تنگوي او زړونه بټکوي لوی حافت بې عارض د قیامت آیا د کزان تا